يفقه قولي وبعد فإن علم الأصول الجامع بين المعقول والمنقول النافع في الوصول إلى مدارك المحصول وضع د اسفن شرافت او اهمیت د کی بیان او تو کې د خوشارح وی او د بچری کی شرح لکی نو چې دا کوم متن شرح لکی نو د یک متن مشروع چې وتوایی د هم اهمیت هغه ځای کې بیان کی ځکه چې په باندې وسوال واردېږي چې ته په دې فن کې مستقل کتاب ولې نه لیکې چې د بل چا کتاب شرح کړي او بیا په دې فن کې مختلف نور متون هم موجود دي چې دې شرح ولې نه کړي چې دې خاص کتاب څه کړي شرح کړي نو دی وجوهات په بنا باندې د زورې سي د هغه متن مشروع چې اهمیت هغه هم بیان دي او دریم نمبر کې باعث على الشرح بیانې باعث على الشرح چې دې شرح لیکلو باندې باعث تو ولدا متن ګران وو قابل حل وو آسانی خو بیا خو دې باندې شرح لیکلو ضرورت نو بهر حال نو تاسو مصنف دلته چونکه تفتزانی سے شارح دا او د د توضیح او د تنقیح شرح لیکي او په فن اصول فقه کې لیکي نو د اول را درمي او د فن اصول فقه اهمیت درته بیانوي د دې شرافت او عظمت درته بیانوي او بیا با د خپل متن مشروح اهمیت درته بیان کی اصل کې دا ان تاسو ترکیبونه ویل دي تاسو وایو دا حرف از حروف مشبہ بالفعل می طلبت اسم منصوب و خبر مرفوع اسم منصوب خبر مرفوع نو دا علم الاصول دا اسم دی ان دا دا دوه چې دي صفت دي علم الاصول کې دي صفتونه ادا اجل ما يتنسم على احکام احکام الشرع قبول القبول دا بیا ټول څه نه دا ها خبر دی تعالی او دا و اعز ما يتخذ لاعلاء اعلام الحق عقول العقول دا به په دې باندې څه شایدا و صحیح شو او په دې جملو کې صرف په دې په جملو کې دایره ګرمي او تاسو ته د علم اصول فقه شرافت او اهمیت دا په دې کې څه کوي بیان دا په دې کې اوس یې چې کوم دا د بیان کړای دا نو دې یې حاصل او خلاصہ ادا شوا ما دا تویل چې دا وبعض فإن علم الأصول الجامع بین المعقول والمنقول چې دا جامع د ما بین دي چې معقول کې داسې علمی اصول چې دا جامع د ما بین دي چې معقول کې او چا کې منقول دا یې څه ویل چې په علمي اصول فقه کې چا نه بحث کېږي کتاب الله نه سنت نه دا منقولات نه دي او اجمانا او قیاسنا دا چانه معقولات یعنی دا چې علم اصول فقہ چې په یوه کې بحث کیږي په دې علم کې د داسې شیونو نه چې هغه کې بعضې معقول دي لکه اجماع او قیاس او بعضې چې دي منقول دي لکه کتاب الله او سنت دارنګ په دې کې کوم دلایل بیانېږي هغه بعض دلایل معقول دي قد دلیل علی کون الكتاب حجه او بعض شي دي هغه مقصد دا چې منقول دي لکه اکثر دلایل چې منقول دي نو اوس بس دا جمله واضح شوه چې علم اصول فقہ داسې علم اصول فقہ چې آج جمع کون کې دا په مابین د چا کې معقول کې او منقول کې یعنی بازي هغه شینا چې د علم اصول فقہ او نه بحث کوي آدي کبیره دي معقولات نه دي چې هغه اجماع او قیاس او بعضی د قبیلې د چا نه دي منقولاتو نه دي چې هغه کتاب الله او څه شی ده هسې په دې خبرې باندې مو سر کړه یوه خبره او بیا دی وایي دوم صفت ذکر کوي النافعه داسې علمي اصول فقه چې آ نافع ده فی الوصول الى مدارک المحصول مدارک مدارک چاته وتای مواضع الادراک مواضع دي چا ادراک او مراد دلته په مدارک سره هغه ادله تفصیلیه دي کله په یوې مسلې فقهیه باندې تاسو دلیل تفصیلی قائمو بیا په هغه دلیل تفصیلی چې تاسو کله قائمو په یوې مسلې فقهیه باندې نو که هغه په طریقې د قیاس اخترانی سره قائمو نو هغه کبرا آ بیا په کې لشانوي اصول فقه قائموي اصول فقه مسله او که هغه دلیل تاسو په هغه باندې په طریقې د چا سره قیاس استثنایی سره قائمو یا هغه وجه د ملازمي هغه په کې د چا مسله یې اصولي په دې کې کو کوڅ نه کلا لاګان لا لاګان نو لا لاګان ګور دا فی یو مسله راځي موز واجب الصلاة واجبه دا یو مسله فقهیه ده اوس په دې باندې څه دلیل تفصیلی قائمه دلیل تفصیلی دې ته وتاي چې آی مسلې دون مسلې پورې چې خاص دي او دلیل اجمالی دې ته وتاي چې آی مسلې دون مسلې پورې خاص اوس چې په دې باندې څه دلیل تفصیلی قائمه نو دا څه بوای چې الصلاه واجبه ولی لانها ماموره بها ځکه چې مسره ماموره بها صغرا شو وكل ما هو مامور بها فهو واجب فهي فهو واجب فالصلاه واجب حکم شای چې مامور بهای آب چی واجب نو صلات واجب نو چې کوم شای مامور بهای آب واجب دا مسله دي چا ده دا دی اصول فقه ده ولی دی دلیل څه ده لئن الامر لید وجود او دا تاسو کې سوایي چې الامر لید اصولي نو چې کله تاسو په وی مسلې فقهیه باندې دلیل تفصیلی قائمو نو په یوه کې به کبرا خود دا کبرا کله دی اصول فقه او کله دلیل دی کبرا دا دلیل دا دی اصول فقه کی مسله او کپ قیاسی استثنائی سره تاسو دلیل قائمو قیاسی وزدانو ته پښنو چې قیاسی اقترانی چاته ہوتا ہے اقترانی تلوی توزی طالبان یو خپل دی وای چې معقولات ثانی ویلی اب اختوی دما کتاب مخ قتل هم جایز نه دي تفسیرانی کوي مو قدر ترای نو اوس چې تاسو ته کیاس اسلامي نو دې خو بیا دا مقصد چې تاسو ته دې کتاب مخ قتل نه بس خبره نه تاسو ته معلومه ځکه اوس کا مثال تاسو داسې وایو څه دلیل استثنایی سره کیاس جوړو چې کلمونس چیرتا مامور بهایی نو بیا بده واجب وی لیکن ده خو مامور بها دا لہذا ده چې دا صحیح اوس دې کې دلیل دی ملازمه چې کله موږ چیرته مامور بهایي بیا به دی واجب ولی ځکه چې امر چا دی پاره دا وجود ور دلیل دی ملازمه اصول فقه دا اصل تاسو چې کله په یوې مسلې فقهي باندې تاسو دلیل قائمو نو که هغه دلیل په طریقې کې قیاس اقترانی سره قائمو نو هغه کبرا په کې دي اصول فقه کې مسلې او که دلیل تاسو په طریقې دي قیاس اقترانی سره چکو دا استثنایی سره قائم اول غواړو بیا به دلیل دی ملازمه دا به اصول فقه کې په دې خبره مصرفه بهرحال مون خبره پدې کې دا مدارک مواضع الادراک کمانه سره مراد بدل ته نه ادله تفصیلیه کی او محصول چاته وتای ما ينبغي ان يجعل حاصلا چې کوم شی مناسب دی چې حاصل کړی کی مراد په دې سره باقی احکامات شرعیه وی غیر مستنبطه چې غیر مستنبطه شهید اوس با د دې حاصل او خلاصه دارو چې دا علم چې دا د علم اصول فقه دا قافله لپاره د وصول الى قوت الاجتهاد هغه قوت اجتهاد تر رسیدلو کې دا علم کافی ده دا علم قافل د لپار دی وصول الى قوت الاجتهاد په یو مسائلو کې چې لا تر اوسه پورې د ایغا حکم مستنبط شوی نه به چې کوم علم داسي وي چې هغه معقول او منقول دواړه جانبې چې جمع کړي او کوم علم داسي وي چې هغه قوت اجتهاد وصول دی پارا ایغو مسائل ته چې کوم حکم لا تر اوسه معلوم نه کیږي دی پارا کافی کیږي نو له ودا فعلم ته فعلم بني فعلم بني تا نو څنګه دی وایي چې د فعلم اصول فقه کې دا خپل کتاب چکو تسلیم خپل کتاب اوس پوښتنه اچھا اوس با هغه سره لګو کنه دا خو تر اوسه دا موږ سزا نو سره ولګاو کنه خبر دی چې کوم خبر لګي نو دی داسې اوس خبر لګي وبعد فإن علم الأصول تحقیق سره علم دی اصول فقه داسې علم دی اصولو چې هغه جامع د په مابین معقول او منقول کې او داسې علم چې هغه نافع ده په هغه رسیدلو کې هغه مواضع دي چاته هغه کافی ده پر رسیدلو کې هغه قوت په اجتهاد تا په ایغو مسائلو کې چې لا تر اوسه پورې مستنبط نه دي دا متعدی دا مفعول اول دی هغه قبول اول دا او دا اولنې قبول دا په معنی دی ری السبا سره دا بادی نسیم چې وتوي بادی نسیم او دا دوم قبول چې دا دا مصدر د په معنی نکاح سره مقبولیت سره او تاسو تمام کې ویلو چې په دې کې لغت جیدا هغه فتح د قاف ته قبول او دا قبول ویل دا لغت ردیئه ده لغت ردیئه دوار قبول دي دا الفاظ دوار چې دي قبول په اول قبول په معنی د چا سره باب نسیم سره او د دوم قبول په معنی د مقبولیت سره او بیا تاسو ویل چې کله اضافت مشبابه چاته مشبابه لکه لجین له ما یعنی الماء کلجین دلته هم اضافت کی مشبه به لذاتا مشبه یعنی دا غم قبول په معنی د چا سره د مقبولیت سره ده یعنی هغه مقبولیت هغه مقبولیت چې اپ مناسبت او په ملایمت کې لچاغونه د ریح سبا غونډه هغه مقبولیت چې هغه په ملایمت کې چاونه ده ریح سبا ریح سبا شدید اوس معنا پیدا شي چې دا علم اصول فقہ دا چې علم اصول فقہ چې دا جامع بین المعقول والمنقول ده او دا نافع ده پر رسیدلو کې هغه ادلو ته هغه ادله تا هغه قوت اجتهاد تا چې کوم ادله ا قائمول سي په هغه مسائل باندې چې هغه لا تر اوسه مستنبط نه نو چې کله داسې دا علم اصول فقہ دا په دې صفات سره متصف علم اصول فقہ چې دا اجل دا اجل او اعظم دی هغه شی نو دا ما يتنسم على احکام احکام شرعي چې هغه مبنی للمفعول صيغه وای یعنی مجهوله دا هم متعدی مفعولین کړه او دی کې دا عقول اول دا جمع د عقل دا په معنی کې ملجا سره چا سره مل دا عقل ته عقل جکوای چې دا ملجا جای پناوي دا به فواحشنا د آرامي توپ د نقصان کارونو نه بچی بچی او ځکه دا کفارو ته نن عقل سلب شوی دا یعنی عقل معاد دی دون سلب د چا آخرت کې هغه کوم شي نه تاسو نقصان دیږي نو چې هغه نه دی نه بچ کین نو ګوي کې دو عقل معاد نشته عقل معاد نو عقل په معنی دی ملجا سره راځي او عقل هغه قوت مدرکه ته هم وایي ندوم په معنی دی چا سره د قوت مدرکه یلتجا الیها العقول چې هغه طرف ته پناه دی عقول ور ورکول کیږي په اظهار د حق او تقویت واعز دا علم چې دا دا اعز دا دا به اجل لك دا به په دې باندې چې ورعه تفصیل دا به خبر بعد خبر شي عقول له عقول عقول له عقول یعنی هغه عقول چې کوم شي ته په اظهار د حق او تقویت د حق کې عقول کوم شي ته پنا وري هغه څوک دا اصولې نو ځکه دا دور لوی علم و نو مزران ما ویل چې په دې علم کو ته چې جوړ کا کتاب کو بهر حال په دې دو جملو کې د دې اصول فقه شرافت او بیان کو اهمیت الکه د تخبل هغه علمي گہرائی مهرائی هغه هم در په کې چکړه سارا کا دماغ درنا وګرځاو از خبره مصطفی دا اول نه لږ دب کې شک کې دا وی مصنفان چې طالب صدا پته ولګي چې به دا خیال نه وي او شلال ملاقات صدا سکوت خبري تکتب شک کې روح در باندې چې دی اچي نور نور خبرې نه اوس ځای راځنی او تاسو ته د خپل اغما تر تویلو چې دوی به دا درې کارونه کوي یو به دې فن اهمیت بیانې هغه درته بیان دا ډېر لوی فن ډېر لوی بس دا ځای فنا ده وایي دا چې جای او دا دی هغه هغه احکامات غیر مستنبطه او معلومولو قوت اجتهاد اصل سرمایه چې دا علم علم اصول فقہ دا دی لوی علم اوس د راځرمي او د خپل مشروع هغه مخن اغه فضیلت او اهمیت درته چکه بیان د تنقیح او د چا توصیف خو په داسې انداز کې دی بیانې چې په دې کې د دې فن د اصول فقه چې سونا مضبوط کتابونه لیکل شوي دي نو دای دې داسې تعریف کوي د متن چې هغه تاریخ په زمن زمن کې هغه ټول کتابونو نامونه هم درته پکې چې کوي ذکر په دې فن کې ټول اهم کتابونه لیکل شوي دي هغه نامو ته هم درته پکې چې کوي اشاره اگر کدل ته هغه کتابونه مراد نو دی وایي وان کتاب التنقیح مع شرحه المسمى بالتوضيح اي يذبحها وی کده هغه مسائل د فن څه کوي حلالي او شي کوي ذبح کوي او بعد د ذبح نه سره په مذبوحي باندې چې قادر شي نو دا رنګ مقصد دا چې د پاغه علم مسلو باندې قادر وي دیو جن د ته چوتای نشری کانه ينحر مسائل الفن اي يذبح او خبر مصرفه للامام المحقق والنحرير المدقق مدقق هغه عالم توتای مدقق چې هغه بیا دلیل په دلیل سره چکه ثابتای اثبات الدلیل بالدلیل کوي بیا دې ته چوتای مدقق علم الهدايه د هدایت بیرغ او جنډه ده عالم الدرايه او د درایت او د عقل مندی پورا عالم دا پوه شئ دغه پورا چې دا عالم معدل میزان المعقول والمنقول او د برابرون قاعده او تسویه کون قاعده د تل د معقول او منقول د معقول او د منقول تل ایتدا برابر کړی ده منقح اغصان الفروع والاصول او دې تنقیح کون کیدا د اغا اغصان او اغا شاخونو د فروع او د اصول د فروع او د اصول اغا شاخونو تنقیح کون کیدا یعنی زیاتی شي نه چکی لری کوي او سوچا شای چکی او دا سوک تا صدر الشریعه والاسلام صدر دی شریعت تا او دی اسلام دا اعلی الله درجته خدای پاک دې درجه اوچته کی فی دار السلام پچا جنت او چې خبر دا اعلی و ان کتاب التنقیح کتاب شامل لپاره دی خلاصې دی هر هغه مبسوط شي چې چور هغه مبسوط کتابونه دی اوګدو اوګدو ایغه ټول خلاصه په دې کې چې شایدا موجود ده نو چا به ازین تدار اتلا چې خلاصه به کې موجوده وي خو بیا بدون کافی شافی کتاب بني دی چې نه وافین څه شي وافین بالکل چې دا کافی وافی کتاب نو په دې کې یو جمله دې په صفت کې ویلا ور سره درې کتابونو ته اشاره وکړه خلاصه مبسوط وافي دا درې واړه مضبوط کتابونه دي د فن ونصاب کامل ودرکنه ما شیخ استغفر مخته ورته چې دغه سی وې نړنګ پسې نه بل کلام دونه درون خونه داسې سپکی جوړ کړای دا دا ما ته امیر صاحب راوړی و د امیران په دې صحت هغه خیال دې زیات او ډیر دوا او تو ډیر زیات په کار باندې ما ته راځي اچھا په پوښلو چې دا درې کتابو ته هم پکې اشاره بیا دی وای و نصاب کامل او دا کتاب تنکی سره د توزینا دا نصاب و په دې فن د اصول فقه کې یو پورا نصاب دا او دا چې نصاب دا کامل کامل دا او نصاب دی چا نه چې پیسې سړی نه یې کني چی کنه من خزانه کل منتخبین دی خزانه دی چانا هر هغه منتخب نه چې چور منتخبات تی دی هغه خزانه نه دا یو کامل نصاب د چا درخسته ده کافین او چا دا کافی هم ده نو پدې کې جار سره خاوندانو د لوی علم نه تقریبا چلور کتابو ته چوکړه اشاره وکړه نصاب بل کامل بل خزانه بل منتخب منتخب الاصول دا ټول کتابونه هغه ته همیشه او کتاب صفت هم پکې وکړه دا داسې کتاب دا چې دا د هغه منتخب کا منتخب شیونو نه منتخب شیونو خزانه نه یو کامل چې دا نصاب دا یو کامل نه او کافی هم دا چې دا کافی هم دا بحر محیط بمستصفى كل مديد وبسيط بهر حال وې کتاب نه دا دریاب د دا دریا بحر دا بحر او احاطه کړي دا په هغه برګزیده شینو دی ټول مدید او بسیط ټول اوګدو او پلنو شینو کتابونو کې چې هغه کوم برګزیده نقطې وي هغه ټول باندې چکړې دا احاطه هغه ټول باندې احاطه سر مو پخلاص نو ګوره په دې کې اوس بیا وته وګوره بحر دا د کتاب نام ده محیط دا د کتاب نام ده مستصفا دا د کتاب نام ده بسیط دا د چا نام ده کتاب وکنز مغن عما سواه من كل وجيز ووسيط بیا دی وی چې دا داسې کتاب د دا تنقی سره د توزینا چې دا خزانه ده خزانه کنز ده خزانه ده مغنین او دا بے پروايي کون کې دا اما سوا هو د خپل ما سوانا من کل وجیز و وسیط د هر مختصر کتابنا او د هر هغه پلن کتاب لغه مختصرات او مطولات ټول نه دي چې کوي بے پروا کوي به دې بل کتاب ته وي ضرورت نشته داسې کتاب سره په خلاص نو بیا اوس پدې کې بیا کنز هم د کتاب نام ده وجیز هم د کتاب نام ده وسیط هم د کتاب دي ته هم پکې اشاره او بیا وای فيه کفایه په دې کتاب کې اکتفا موجود ده لتقویم میزان الاصول لپاره دی برابر والی دی تلی دی اصول دی اصول تلی هغه ډکی برابر والی دی لپاره پدې کې اکتفا چدا موجوده ده وتهذیب اغصانها او تهذیب دې هغه شاخونو دي چا اصول نو هغه دې پاره پدې کې چې موجوده ده کفایه یعنی پدې کې اکتفا ده پدې کتاب کې لپاره دې تقویم دې تل دي اصول او تهذیب دي شاخونو دي اصول نو پدې کې بیا کفایه هم د کتاب نام تقویم دی کتاب نام ده میزان الاصول دی کتاب نام ده تهذیب هم چدا دی کتاب په پوښلو وهو نهایت فی تحصیل مبانی الفروع وتعدیل ارکانها او په دې کې بس نهایه موجوده ده دا انتها ته رسیدلای دا کتاب په تحصیل دی مبانیو دی چا کې فروع کې او برابر والی دی ارکانو دی چا کې فروع کې پدې کې نهایت د موجوده دی نو پدې کې بیا نهایت کتاب نام ده تعدیل هم دی چا نام ده کتاب نام نو بیا بچا تاسو ذهن ته اشکال درته چې نه تفتزانی سه چې بیا دا کتاب دور لوی صفات حامل دا نو بیا په خپل ځای باندې چې کول دي پر خودل پکار دي بیا څه ضرورت ته چې ته بیا په دې باندې شرح لیکې نو د را درمي نعم سره اوس باعث په شرح باندې درته چکه بیانې باعث په شرح نو ګور ما درته اول نو ویل چې څو خبره به بیانې درې فضیلت تری فن به بیانې په غدوه جملو کې بیان کړ اهمیت دې متن مشروح په درته بیانې تر اوسه درته بیان ک او بل می چې درته ویلو چې باعث په پدې شرح لیکلو بیانې هغه اوس درته بیانې اوس بیا نه ان شاء الله نعم قد سلك منهاجا بديعا في كشف اسرار التحقيق ها دون قدر خبره دونه وا ګورا خو پکې بیانې خو یعنی شرح دې کلو ته ضرورت و نعم ها قد سلك منهاجا بديعا د چلولې وا منهج او طریقہ ناشنا ډیر ناشنا طریقې په دې کتاب کې چلولې وا فی کشف اسرار التحقیق په کلاو کولو دی اسرار دی چا کې تحقیق کې دی تحقیق ارازونو کلاو کولو کې ډیر نا آشنا منهج چو اختیار کړي وو چې هر کس نا کس په دې باندې پویدلې نشوي واستولى او دی غالب شوی على الامد الاقصى په هغه ډیر لوري نشانه باندې کا غالب شوی من رفع منار التدقیق دی اوچتوالی دی منارو دی تدقیقاتونه دی تدقیقاتو هغه مناری اوچتوالی کې ډیر لری حصے باندې دی چې کامیاب شوی وو یعنی ډیر باریک باریک چې هغه تر اوسه پورې د فکر لاسونو ټچکړی نو د فکر لاسونو ایغه لګولی لګیدلی نو په چا فکر لاسونه پیغه نو لګیدلی ولطیف نکات او سره د داسې نقطو لطیفو باریکو باریکو نکاتو ما فتق بها رتق اذانهم اولو الابصار چې نو کلاو کړي په دې سره هغه تنګي دي غوګونو دي دوی خاوندانو دي عقل دي عقل خاوندانو دي دې شینو غوګونو تنګي په دې سره کلاو کړي نو یعنی بل چا هغه نقطې ذکر کړي نه بل چا هغه نقطې ذکر کړي نه دا اولو الابصار دا فتق دی پر فاعل ما فتق بها اولو الابصار رتق اذانهم چې نو کلاو کړي اولو الابصار په ایغو نقطو سرا هغه تنګي دي وګونو دي علما او طلباو هغه کلاو کړي نو دا غړي مو په خپل ځای صحیح ده غلطه دی وجوهات په بنا باندې والوت دا کتاب یعنی مشهور سو کل امطار په مثال د باران فل اقطار پچا کې اطرافو کې لکه باران ټول علاقو خلق باران چکی پیجنی باران چکی پیج دک کشان دا کتاب په بش دې مطر غندې په اطراف او اکناف کې چکی سو مشهور هغه کامله حصہ من الاشتهار دي چانا شهرت نه یعنی کامل مشهورتیا الله تعالی د تنقیح او توزیع تا ورکړه داسي ورکړه ولاش ولاشتهار الشمس فی نصف النهار مبالغه وکړه چې داسي شهرت نه لکه المر چې په نیمه ګرمي کې چشي وي هر چوک ویني یعنی دین هم زیات دین هم تر سره زمیدارانو او پیژاندو هغه طالب به چولې څنګه تنقیه توضیح وای دا دی ویلې دا او بس هغه به هم چکاو دون شو بیا دی وای چې نو ټیک تا تفضانی چې نو مشهور سره نو دا خو دې خبره هغه نه چې ته اوس په دې باندې شرح لیکنو دی وی مجبور شو ولقد صادفت مجتازي بما وراء النهر یعنی ولقد وجدت وقت اجتیازی او تحقیق سره ما من دکړ په وخت تک دی ما باندې ما ورا النهر علاقو تا ما من دکړ ډیر غن شی فضلا دی زمانه چې دی ایغه زړونه تهوی الیه ا دې کتاب طرف ته چو مایل وو دي کې چې دا زده خو زده کولای نه شوي غریبان به سره په پراتو او ځان نه به پکې توجیهات کول و اقبادن هائمتن علیه او ډېر سینې می من دکړې چې هغه سخت عشق لار او تند او پیاس لار په چا باندې په دې کتاب باندې اسی په خبره باندې مسر خلاص وعقولا جافیه بین یدیه عقول خو جاسی نه کنه یعنی ډیر اصحاب العقول می من دکړه چې هغه په پړ مخ په ګوندو باندې په دې کتاب باندې چو پراتو او دا حل کولو کوشش په کاو ورغبات او ډیر اصحاب دی رغبتونو می من دکړه مستوقفتا بالمطايا لديه چې هغه خپل سورلې دی کتاب فتا او درولې وي یعنی دې پسې به سفرونه کول چې اخذ مخذ کاو والاطراف او اطراف سره چې هغه چیرته په طرفونو بچا تک نیم لیکلې و خود دې حقیقت ته نشوي رسیدلې قانعینا فی بحار اسراره او دو صبر کون کیو په هغه دریابونو دي اسرار دي دي کتاب نه دي دي کتاب هغه اسرار چې دریابونو غوندي وو نو په هغه کې دو قناعت کاو عن الله علی دي ملغلرنا 50 سره بل اصداف په سیپیو سره هغه خولونه خو حاصلولای شوی سیپی خو هغه اصل ملغلرو ته پکې رسیدلای نشوي لا تحل انامل الانظار عقد معضلاته او نو کلاو کړي لا تر اوسه پوري هغه د نظرونو او د فکرونو غوتو سرونو هغه د دې مشکل مشکل او سخت سخت غوټي الا تر اوسه پوری د نظر هغه غوتو سرونو کولاو کړي نه وي ولا يفتح بنان البيان او نو کولاو کړي هغه د بیان هغه غوتو سرونو هغه دروازې دي مغلقات دي دي کتاب یعنی هغه ته چاله تر اوسه غوتی ورولې نه وي لہذا هغه لا تر اوسه پوری په خفا کې فلطائفه بعد